السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جوړ یې برابر یې الحمدلله حافظ صاحب څنګه یې جوړ یې پخیر یې ستاسو جوړ یې ملګري ښه دی واښه تېرېږي الحمدلله الله سنت دی حافظ صاحب مونږ تا وخت ونیو خو یو مسله وه چې په راډوګانو باندې سخت زیات د بحثونه شروع دي چې حافظ صاحب دا څو دوه ورځې مخکې چې پاچین کې کوم د ډرون بمبار شوی ده په دې کې اول زخمی و بیا شهید شوی ده زړونو ته راسې تکلیف رسوي او الحمدالله زموږ خو ټیک ټاک یو تمام مسلمانانو ته موږ خوشخبري ورکوو زه الحمدالله یم مسلمانان ښه روغ دي او د خراسان ولایت ښه منظم چلېږي د الله فضل و کرم سره تر ننه پر هېڅ تکلیف نه دی رسېدلی خو الحمدالله شورا والا او ټول مشران ملګري ښه منظم دي ښه روغ دي هېچا ته هېڅ تکلیف نه دی رسېدلی ښه دې عملیاتو کې دا ټول کفېرو دروغ خوره کړي دي ښه. جزاک الله خیرا بارک الله فی عمرک وفی قتالک چې سره له دومره مصروفیاتو مو موږ ته وخت راکړ او په دې خبرو سره مو د مؤمنانو زړونه خوشحاله کړل او د کفارو زړونه مو له خفګان نه ورډک کړ. جزاکم الله خیرا بس ټولو مسلمانانو ته د مو سلامونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. درنو اوریدونکو دا و د خراسان والي حافظ سعید خان حفظه الله چې تاسو ته یې د خپل. ژوند په اړه خبر درکړ چې هغه الحمدالله د الله په فضل و کرم سره روغ او جوړ دی او د طاغوتي رسنیو هغه ادعاوې یې هم رد کړې چې وايي ګواکې حافظ سعید خان حفظه الله دوه ورځې مخکې په اچین کې د ډرون حملې له کبله لومړی شدید زخمی او بیا په شهادت رسېدلی نو تاسو ته معلومه شو چې غربي رسنې او دروغجنه میډیا څومره پروپاګند کوي او دروغ وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته